کل طعام ټول طعامنا کان او حل لبنی اسرائیل حلال د پاره د بنی یو بدر ورکو یا او حلال د پاره د بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسی مگر حلال نو اغا چې بن کړو یعقوب علی السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مخکرات لو د تورات نه قلوا یا پیغمبر صدق الله رشتیا ویلی الله فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا تابعداري وکړي د دین د ابراهیم علی السلام حنیفا چې کلک په توحید باندې ولاړو او د شرک رد کوونکې و ما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکینو نه ان اول بیت بشک اول کورو جا چاغ جوړ کړي شوی دی للناس د پارا د عبادت د خلکو للذي خامغاغا کو ر به بکتا په مکه کې مبارکن چاغه د خیر نه ډک شوی دی او هدل للعالمین او هدایت سبب د هدایت د پارا د مخلوقات وفیکم رسوله او پتا سو کې سنت د پیغمبر دی و مې یاتسم بالله چا چې منګولو لګولا بالله دا الله په کتاب باندې فقد اودیا الی صراط مستقیم تاکي لار خودل شوی د تا په طرف د لار نه باندې په دې ځای باندې هغه دویمه عیسی چې پای کې اثبات د رسالت او ختم شو ته دې نه درې مې صد صورت او په دې کې مضمون د جهاد او د انفاق بیانې او په دې سکه د جماعت د جوړولو لپاره پنځه اصول او پاره د واقع تفریق کوي د احد او د بدر نو وی ګرځولې تاسو په نعمت خپل باندې رونو رونا وکنتم وی تاسو علا شفا حفرت من النار پاغه غالا د ټغل د اور باندې د جهنم تاسو تل او جهنم ته یو برابرو فان قدکم نو خلاص کړی تاسو دا غینا خلاص کړی تاسو دا غینا فاما الذين سودت هر چا کسان ته تور بشي مخونه دا او ویلي چې دیتا اکفرتم بعد ایمانکم آی کفر کړي تاسو پس د ایمان تاسو نه فذوق العذاب نو سکه تاسو عذاب لره بما کنتم تکفرون په سبب دا چې تاسو کفر کو دنیا کې تلک آیات الله دا آیاتنا دا الله دی نتلو حال لمن دی لرا علیک پتا بالحق پرشتیا وم الله او دی الله یرید چو غاری ظلم للعالمین ذاته په مخلوقات ولله ما فی السماوات او خاص الله اختیار دا سره چې پاسمانو کې روا چې پزمکو کې و الی الله ترجع الامور او خاص الله ته واپس کېدل ټولو کارونو زموږ واپسیم کېږي الله تعالی ضربت علیهم الذلت والی شوی دی په دې باندې مور د ذلت انما سقفو کم دې کې چې مونږ درې شي دی الا بحبل من الله مگر پر سې سره طرف د الله نه ها د الله په کتاب مونږ لګي او حبل من الناس او پر سې د صحابه د الله په کتابه مونږ له اولګولې او د صحابه او په عمل باندې ذالک دا ځکه وجنی بما په سبب دا یا سوچو دی نافرمان وکانو دی یا تدون چې د حد نه تیر شو انبیای وجل لیسو ټول مليان یو شان دی وره ها لیسو سوا ندی ټول مليان علی کتاب یو شان من ال کتاب باز د اهل کتابنا امتون یو ټول کې قائمتون چې کلک په توحید باندې ولاله دا د خرج کو نو چره به نه محروم کوم دی اجر او ثواب نه والله علیم بالمتقین الله په دې په متقینانو پرزګارانو باندې ان الذين بشکا کسان کفرو چې کفر وکړ لن تغنيانهم چر لري باندې کې انهم ددینا اموالهم ددی مالونا ها انتم خبر شي تاسو اولا اذا کسان تحبونهم چې مینه کوي تاسو داغه سره ولا يحبونكم او مینه نه کوي تاسو سره او تؤمنون بالکتاب كله او یقین کوي تاسو په کتاب ټول باندې وایذا لکوکم او کلا چې مخامخي کوي تاسو سره نو قالوا آمنا من ایمان اورره پیدا خلو کله چې لا چې تاسو د خوانانو عزو چی چی علیکم تاسو د وجنا الاناملا ا بندونه د غوتو مل غیظ وجد غسینا چی چی بوګو وا پیغمبر د تموت عمر شی به غیظ کوم سره د خپل غوسو مردار شی ان الله بشک الله علیم په دې بالمتقین په پرهیزګاران زید کې ناستېدو للقتال د پاره د جنگ د مدینې نه تقریبا سلور یا پنځه میله فاصله کې شمال طرف ته دا یو غر واقع دی جبل احد ایت وته والله سميع عليم الله دې اوریدل والا پویا اذ همت طائفتان کلا چې قصد کو دو ډلو من کوم تاسو نه ان تفشلا د بوز دلې چې سوشي والله وليهما الله دوست دې دواړو دې او الله خاص په الله باندې فلیتوکل مؤمنون ځان یې سپاري مؤمنان ولقد نصركم الله بتاقیم داد کرے ساس والله به بدر په بدر مقام وانتم ذلت او تاسو کمزوري په دوار سازو سامان فتقوا الله نو یریږي د الله نه لعلکم خامخا چې تاسو تشکرون شکریا ادا کړئ وما جعله الله الا بشرا لكم او نه دې ګرځول له دې ډیوالي د فرشتو لرا مگر زه رستا سود پاره ولتطمئن قلوبكم او دې لپاره چې مضبوط شي تاسو زړه نبی پاره باندې ومن نصر الا من عند الله او نه دې امداد مگر د طرف د الله نه العزیز ډیر زور ور دې الحکیم ډیر حکمت والا دی ليقطع دې لپاره چې غوسه کی الله تاسو امداد کو دې لپاره چې کټ کی طرفن یې وسا من الذين دا کسانو نه چې کفر کړي ختمي کی کافر یو ډلا او یک بیتهم بیا ذلیل کی دی لرا قیدی کی فین قلبونو بگرزی دی خائبین رسوا ذلیل والعافین عن الناس او معافی کوي د خلکو نه والله والله يحب المحسنين من کید نیکو کارو سره والذین محسنین کسان دی اذا فعلوا کل شو کړي کار د به ہے د دوی کذوري او ظلموا انفسهم یا زیاته کې په خپل ځان باندې زیاته او کو په خپل ځان د ګناهونو په وجانو ذکر الله یاد دی الله لرا فاستغفروا لذنوبهم ولا تهنو مسستهږي ولا تحزنو مغمجن کېږي وان ته ملالو نه یې تاسو چد د الله په دربار کې ان کنتم کې تاسو یقین کوونکی ان تم سیم سسکم قرهن کچه ته اورځي تاسو ته زخم هیڅ باک نشتا فقط مسل قومه تاخير سیدل قوم د کفارو ته قرهن زخمونه پروسکال مثلو پشان د دې په بدر کې په بدر کې کافر ته تاسو رسولو خیر دی کو تاسو ته ورسې نو خیر دی وتلک الايام دغه تاریخ د زمانه دی نو داولها آلو رالو موږ دې را د خلکو تر منځه وليعلم الله الذين امنوا دې لپاره چې ښکارا کې الله کسان چې ایمان وروړي ويتخذ منكم شهدا او نسي تاسو نه شهدا مرتبه د شهادت والله لا يحب الظالمين او الله مين نه کې د ظالمانو سره ويعلم الصابرين او به ښکار کړی الله صبرناک خلقو ته خامخا الله دا خلق ښکار کوي ولقد كنتم پتاخي وای تاسو تمنون الموت چې تاسو ارزو تمنا کول د مرګ من قبل ان تلقوا مخکې مخا مخکې دو تاسو د جنگ سره چې دا جنگ نو راغله تاسو تاسو یو مقوبل کله چې منګه جنگ وګو کافر سره وجنګیو وما محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر استاد دې قد خلت تاکي تیر شي دي من قبله الرسل مخزنا پیغمبران افا اما تانو که شرط مرشو په خپل مر باندې او قتل یا وجل شو د بل دلاسا انقلبتم او لبتاسو علا عقابکم په خپل شاګانو د دین نه نباولې ومن ينقلب او سوچ واولد على عقبه په خپل پوندو د دین نه فلا يزر الله نو چر نقصان نشه رسول الله ته شي اند زری سوک وسيز الله الشاکرین زته بدل ورکی الله تابعدار ته خپل کتاب وما كان لنفس ندی مناسب د پاره د یو نفس انت موت چا عمل شي الا باذن الله مگر په حکم د الله کتاب مؤجلا ذلک دې نیټه دار ومن یرید او هغه څوک چې اراده لري د بدلی د دنیا ثواب د دنیا د اجر د ثواب د دنیا نوتی ورکو مونږه غته دا غینا ومن یرید ثواب الاخرت او هغه څوک چې غواړي بدلا ثواب د اخر نوتی ورکو مونږه غته من هداینا وسنجز الشاکرین او زر دې چې بدلا ورکو مونږ تابع دارو د خپل کتاب ته وک ایم من نبی او ډیر د پیغمبرانو نا قاتل ماهو چې جنگي کامه هو دا په ملګرتیا کې ربیو نه کسي خدای خلکو ډیرو فما وهنو نو سشوی د وجه دا غنا اصحابهم چې رسیدلی واغې تا فی سبیل الله په لار د الله کې وما ضعفو نو کمزوري شوی ومستکانو او نه ځان ذل کړو کافر تا والله ولا يحب الصابر من کید صبرنا کو سرا وما كان قولهم انو وینا دی په وخت مصیبت کې الله قالو مگر وینا دا دا چوای زمنګ روا فلنا ذنوبنا معافیو کوم ته زموږ د ګناهونو او اسراف نه او د زیاتې زموږ فی امرنا پکا د دین زمونږ کې وثبت اقدامنا مضبوط کا زمونږ قدمونه وانصرنا امدادو کزمنگ علی القوم الكافرین پا قوم کفارو فآتاهم الله ثواب الدنیا نو ورکړه غي تعالی بدل دنیا او حسن ثواب الاخره او خسته بدل د اخرت والله يحب المحسنين او الله مين کوي د نیکو کارو سره آغا غنیمت چې تاسو سره تحبون منوا ارسمول نو پس کوش شوي نو پیغمبر خبره مونږ منلا د خپل امیر خبره مونږ منلا چا چې د خپل امیر خبره نه ده منلې نو هغه شکست ورلې دا تبا شوی امیر خبره مانی امیر وې کینا واخجی امیر له کومه خبره کوي دا امیر خبره مانی چې دوړو کواخه دوړو رولوي ښا من کوم باز تاسو نه سود یری د دنیا چوالی دنیا لرا امیر ته لوی وظیفه ډیر وړي واخجی امیر ته توي صفایو کوي خجی امیر در توي نمبر په صحیح طریقه د وخت کوي خجی دا امیر منی جنگ دی من من کوم باز استاسو نه سود یوري د دنیا دا استاسو د امیر خسړې د هغه په غوګونو غوګونو ټکای کنه دلته یو امیر ما مقرر کړو دې باندې کړه کم ځای وو طالبان داسې کړیو داسې که چا تړق والے شو داسې لخت به ور کوله که غټ وکول کې مې خټ ډنډې ور کوا نګیرو ګیرو خلکو داسې به پر خپل خپل استشهدون کله چې خطلې تاسو په غر باندې ولا تلون لا احد او سټم نه ګرځا اچاتا ور رسول او پیغمبر आवाज کا تاسو ته فی اخراکم رسول تاسو نه ولاړو فاصابکم نور سید تاسو ته غم بغم من په سبب د بلغم لکه لا دې لپاره لا تازنو چې غم جن نشي تاسو علامه پاغمال باندې پاغ غنیمت فاتکم چې فوت شو تاسو نه ولا ما اصابکم او نه پاغا زخمونو باندې چې اورسه تاسو ته والله خبير بما تعملون الله خبردار دی پاکه چې تاسو کوي ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا راولېګ الله پتا سبحانه پس د غم نه امنتن اطمینان نو حاصل چې دا جوټه وا یا شا طائفه منکم چې پټه کړه یې ویډل لرمنکم تاسو نه او طائفه نو بل ډلا نبو وجل شي منګه په دې مقام کې اوا پیغمبر لو کنتم کچروي تاسو په بيوتکم په خپل کورونو کې لبرز الذين نخا مخاره او کلی بوا کسان را چې كتب عليهم القتل چې مقرر شوی دی فرض شوی دی په دې باندې مرګ قتل الا مزاجهم ازيد الخلق ورد دیتا الا مقتلهم وليبتلي الله متعلق موضوع پوری الله دا کارو کو فعل الله ذالک او ک الله دا کار دې لپاره چې امتحان واخلي الله دا صفی صدورکم چې پس نو تاسو کړي وليو محس ما فی قلوبکم او دې لپاره چې خالص کې هغه سوچ تاسو په زړونو کې د منافقت نه والله علیم بذات الصدور او الله په دې فمرادونو د سينو باندې ولقد عفا چا خلاف د امیرون فرمانی وا ولقد عفان کوم تاکي ما فکر الله عنهم دا غینا ان الله بشک الله غفور بخشش کوونکی دی حلیم صبرناک یا ایها الذین آمنوا ای مومنان لا تکونوا مکه تاسو کله ذین پشان ته دا کسانو کفرو چې کفر وکړو ها وقالو وای دی له اخوانهم په حق د خپل ورونو کې اذا ضربو کله چې سفر کاو دی په ارض پزمکه کې او کانو یاود غزن غازیان لو کانو کچرته وی دی من صدا ما ماتو نه بومل شوی دی وما قتلوا او نه بوجل شوی دی ليجعل الله دې لپاره چې او ګرځي الله ذالک دا خبره حسرتا افسوس فی قلوبهم دا غي پزرونو کې قیامت کې په دې خبره افسوس کوي دی والله والله یحیی جون دی کول کې او یمیت عمر کول کوي والله والله بما پاکا تعملون چې کوي تاسو بصیر لیدونکي ولئن قتلتم کچرته وجل شوي تاسو فی سبیل الله فلا ارض الله کې او متم یامل شوي فخل بسر على مغفرة من الله نو خامخا بخشی طرف د الله نه ورحمتون و مهربانی خیر غرضا دا اسنه یجمعون چې دی جمع کوي ولا ان متم ک چرته مړ شوي تاسو او قتلتم یا وجل شوي لا الا الله تشرون نو خامخ الله تبا تاسو پورته کولې شي فبما رحمت من الله په سبب د مهربان زیاده طرف د الله نه لنت لهم نرم شت دیتا وی یغزلکم او کپریدی تاسو الله تاسو امداد پریدی نو فمن ذل الذی سوق دیا کز ینصرکم چم دا دو کی ساسو من بعد پس پر حدود الله نا وعلى الله خاص په الله باندې فلیتوکل المؤمنون ذا نسپار مؤمنان وما کان للنبی ندی مناسب د پاره د یو پیغمبر ایغ الله چ غلولو کی خیانتو کی ځان یو شیخ خاص کی ځان نه بشه نه خاص کوي مجاهدین شو امیران شو معتبر شو منبران شو غلول خلق ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا په پوره ورکه شي هر یو نفس تا بل دا عمل چا کړی وا وهم لا یظلمون او پر خلق به جاته او نکړي شي جاته بچانه کی افمان اتبع رضوان الله یا سوچ تابع شدا الله د رضا منتیا کم هم با په شان دا چا چرا ګرځو به سختن په غصه دنیا خوا سم پاتې دا والله بصیر بما يعملون الله دې دن کې پاش دې کم کار کوي لقد من الله على المؤمنين تاکي سان کړي الله په مؤمنانو باندې باس فيهم رسول من انفسهم کله چې راوړيګو په دې کې پیغمبر دا د جنسنا یتلو جلی بدا پیغمبر په دې باندې آیاته آیاتونه د الله ويزکیهم او پاکي دی لرا ويعلمهم الكتاب والحکمه یا که مونږ پوی دی په جنگ باندې مونږ با تابعداري کړي وستا سو خو مونږ په جنگ نه پویو چل ناراضي هم دا منافقان للکفر کفر تا یوم اذن پر ورځ د امتحان کې اقربو دی نزدې دي منهم د ایمان ایمان تا وای دی به افواههم په خپل خلو باندې هغه خبره لیس چنیوی فی قلوبهم داغه پزړونو کې والله والله عالم خفوی بما پا یکتمون چې دی پټی الذين كسان قالوا چاغي وایل اخوانهم په حق خپلورونو کې وقعدوا حالان کې غي ناستو د جنگ نه دا ویل او اطاعوا لا کده زمون تابعداري کړوي ما قتلوا نبو وجل شوی دی وایا فدرو دفقه د خپل ځانون مرد ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی الله دې مون خوشاله کی دنیا او آخرت په قبر کې په زندګۍ باندې ويستبشرون بالذین او خوشالي اخلي پاکستانو خوشالي حاصلې پاکستانو لم يلحقو چې دې سره یو ځای شي ویني پیوس شوی یو ځای شوی ندی به هم د دې سره من خلف مرسلو دین دې په صدا روان دي هیڅ کم تلی دین خوشاله پدې دي چې زما پلار او زما ورو بچیم او ملګری هم په دې اقدار روان دي ما ته چې کم مقام ملاو شو دا مقام بداغه ما سره ملاويږي نو خوشاله دي الله خوف چې نبوي ير عليهم پاغي باندې ولا هم او نباغي يحزن غم جنشي يستبشرون بنعمت من الله زیر اخلی خوشحالی حاصل په نعمت باندې من الله طرف د الله نه په فضل وان الله لا یضيع اجر المؤمنین واتقوا ځان بچ کړو ګنا نه اجر عظیم اغیر را اجر لوی دی الذين کسان قال لهم الناس چوي هغه ته خلقو ا نعیم بن مسعود الثقفی جاسوس کفار را لګلو خورا لګلې هغه نور خلکو نو ځکه تعبیر د ناس سره کو کس یو ان الناس چې بشک کفار خلکو قد جمعو تاکي اتفاق کړي دي لکم ساسو د پاره ساسو خلاف څه نقصان وتبو او تابع شو رضوان الله د الله د رضا منتیا والله والله ذو فضل خاوند او فضل دی عظیم لوی مالک د فضل لوی دی انما ذالکم الشیطان بشکا دارنګي تاسو مضبوط ته دارنګي شي تاسو کلک کافر وتا الشیطان شیطان یخوفکم ها مفعول حذف دی یخوفکم شیطان یری تاسو لرا اولیاء او په خپل دوستانو پاوه کې د شیطان لوی دوست ابو سفیانو فلا تخافوهم نو مېریږي تاسو دا غینا وخافون او یریږي زمانہ ان کنتم مؤمنین کې شریعه تاسو یقین کوونکی ولا يحزنك الذين او غمجن کی تعالی هغه کسان یسارون چې تلوار کوي فل کفر په کار د کفر کې انهم بشکدی چې دی لا یزر الله شیء چر نقصان نشي رسول الله تعالی اند زری ما هغه مال بخیلو چې د بخل کو به پاغه پورز د قیامت کې هغه مال به هغه د غاله تاو شي ولله میراث السماوات او خاص الله ته پات کې دل دي د بر او د خطا والله بما تعملون خبير الله پاک کار چې کوي تاسو خبردار دی الذين كسان قالوا شايوا ان الله بشك الله عهد الينا حکم کړي مونږ ته الله نؤمنا چې مونږ به یقین نکو لرسول په یو پیغمبر په خبره حتا تر دې یاتی ینا بقربان ان چې راتلو کې مونږ ته په یو قربانې باندې تاکلو النا چې خو به غلرور وایا پیغمبر قد جاءکم تاکي راغلی تاسو تر رسول انبیاء من قبل مخکې زمانہ بالبينات په دلایلو ومل حیات الدنیا او نه دی ژوند دنیا الا متاع الغرور مگر سکه د دوکي سامان د دوکي لا تبلون فی اموالکم خامخا امتحان غسه شي تاسو په بار تباید مال نستاسو کې وانفسکم او په تباید نفس نستاسو کې ولا تسمعن من الذين خامخا وابر تاسو دا کسان نه چې ور کړې شو د کتاب من قبلکم په خاص تاسو نه ومن الذين اشركوا خمخوا بوري د مشرکین مناسبت واوري ازل کثیره رد بدر ډېری رد بد بدر پسې وای و ان تصبروا کچر صبر وک تاسو وتتقو او ځانم بچ کړو سستینا دا غي د ملګرتیا نه نو فإن ذالک من عزم الامور نو بشک دا د پخو کارونه فبئس ما یشترون ډیر بد دی هغه چې ته خرڅ کړو دی واسه لا تحسبن الذين يفرحون غمان مکوت پاکستانو يفرحون چې خوشاليږي بما پاس اتو چاغي وکړو کم کار وکړو د شرک را دې پرې خود الذين عقل من دا کسان یذکرون الله چې یاد ی الله لپاره قیامن په ولاړ او قعودن او پنا سوالا جنوبین پاړخون خپل باندې وي تفکرون فی خلق السماوات او سوچ کوي دی په پیدائش د برا او د خطه د زمکو او وای دی ربنا ای زمنګ ربا او زمون خسته زندگی د خوشحالی نصیب کړه د دنیا او د آخر وتوفنا مع الابرار او بوج موږ فات کې موږ سره د نیکانو نه الله موږ د نیکانو سره ملګری کا ربنا وای وای امین کړه یار د جمعې ورځ ده ربنا ای زمون ربا واتنا راکه موږ ته اغا وعده اغا سره کې اغا نعمتونه وعد تنا چې وعده کړی تا موږ سره علی رسولک په جبه د پیغمبرانو سره ولا تخزنا يوم القيامت امر سوا کوم لرا پر ورځ قیامت کې انک لا تخلف الميعاد بشکته خلاف نه کې دوا دی الله تو خلاف نه کې دوا دی هم وعده خلافی کو فاستجاب لهم ربهم نو قبول وکړه غیر را رب دا غی دا خبره انی چې بشک ز په خپل اختیار و اخرجو اخکلی شو من دیارهم د خپل کورونو نا و اوزو او تکلیفونه ورکړي شو فی سبیل پلار زما د دین کې وقاتلو جنگ او کو د کفار سره وقتل او وجل شو د بل دلاسا لأکفرن عنهم نخا مخالر بکم دا غینا سیئاتهم تکالیف و مصائب دا غی دغه د وهم تشوي دا د الله دشمنان دي غټو غټو غاړو کې ګرځي خسته مې غټه پټه سټي دي دا تا ګاډي ولې ور کړی وي مین ګاډو کې رواني ما ستا خو سیکل وځي کې زما ته ګاډي غړی را غړی ګاډي ما ته خیر اخی کړي ول الله ور کوي بیا جواب لا یغرنک دوکن کی پیغمبر تعالی را دوکن کی تعالی اے مخاطبا تقلب الذین اولی دل رولی دل دا کسانو کفرو چو کفر کرے فی البلاد پخارونو کی دا دوکن کی لهم متاع قلیل لهم متاع دل را فیدہ دا لگ دنیا کی دا خو لگا سکا مکا دا فیدہ دا ثم مأواهم جهنم بیا زید دی جهنم دی وبئس المهاد او ډیر بدا بچول دا ډیر بد فرش دی جهنم لكن الذين تقوا لكن کسان چې ځان او ساتو ربهم د منی د دنیا د خپل ربنا د منی نه ځان او ساتو د دنیا دنیا من نه وخت کارو کا سب کوا پیسې ډېرې ګټه ودا څه کې ګوره اے د یو معمولی سړی ملمشه نو سره قدر دې کوي بیا چې د معتبر ملمشه بیا د وزیر اعظم ملمشه د صدر نو بیا چې د ټولو نه د الله ملمشه الله اکبر الله زموږ ملمسیا نصیب کړي وما عند الله خير للابرار او هغه چې په نزد الله دی نو هغه به تر دې د پاره د نیکانو هغه ډیر به تر غوړه دی سورته نساء پدې کې هغه احکام ذکر کړي چې پاغه سره اصلاح د معاشره راځي او صورت درې سره اول حصہ کې او پنځو سیاتونه پدې کې اشپال احکام ذکر کړي بین الرعیت بیا دوی مېسا پای کې اتا احکام ذکر کړي بین الرعی او الرعیت ما بین د بادشاہ او د خلکو کې او درې مېسا کې بیان د درې ډلو اهل کتاب، مؤمنان، منافقین او هغه دریو ډلو ته زواجر صورت کې اول حصہ درې مې څه کې بیانې شورو کوم په امداد د نوم د الله سره چې مهربان عام دې مهربان خاص یا ایها الناس اتقوا اے خلقو یریږي ربکم د خپل ربنا الذي ده ربنا خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحده د نفس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړی دا غي نه زوجها بي بي دا غي وبس منهما او خار کړی الله د دې دوالو نه سړي ډېر ونسان او خزه واتقوا الله الذي ويري دا الله بادشاہ نا تسالون چې سوال کوي تاسو به پاغ سره یا دا په واسطه وې دا الله په واسطه دا شعر کا ولا تاكلوا اموالهم مخرج مالنا الى اموالكم صدق المال سرا انه بشک دا خلل د ماز یتیم کان دا حوبن کبیره ګنا لویا واین خفتم ک چر یریږي تاسو الله تقسطو چې انصاف بونه کوي تاسو فل یتاما په بار د یتیمانو جنکو کې نو فن کیو دا ځای کنه دا ډیرو خزو نه یریږي حفاظت دا غي ساتنه نشي کولای نو فادلو الله تعدلو چې انصاف وو نه ډیرو خزو منس کې نو فواحدتن نو کافی د دل یو خزا او ما ملکت ایمانکم یا غا چې مالک شوی د خیل استا صدا غي وینځي ذالکا دا د یوې خزې سره نکاح کول ادنا دا دې نږدې دې خبره ته الله تعالی ایک برو دی وجنا چې دای بلوشي او بیا برا لا مقل ملاویږي نو زر زر د یتیمانو مال خوري چې ورو کې دی غریب دی ومن واسو کان چې وی غنیان بے پروا په کسب کې دا ځکه دا څه ګوروي انا چې مالدار دی نو هغه ځان بچ کې او غریب دی یتیم مال خوري نه قران عام حکم کړی دی چې د یتیم مال باندې خوري نه غریب او نه مالدار او دلته وي او من اواسو کان چې وی غنیان مالدار نو فلیستعفف نو هغه ځان بچ کی دا معنا نه ده دلته غنه مراد چې بے پروا ده په کسب کې مال د یتیم تا ځکه معتبر سره هغه د یتیم په مال کې کار کسب نه کی مزدوری خپل معتبر ده دا معنا ومن اواغسو کان چوي غنيان بے پروا په کسب کې مال د یتیم تا نو فل یستعفف نو هغه د ځان بچ کې د خوراک د مال د یتیم نه ومن اواغسو کان چوي فقيرا محتاج حاجت منوي په کسب کې مال د یتیم تا د یتیم په پټو کې مزدوري کوي د یتیم په دکان کې دیالي کوي د یتیم په ګاډي کې ډریوري کوي نو هغه د ډریورۍ مناسب پیسې، د ذمه دارۍ مناسب پیسې، د دیالۍ مناسب پیسې د غریب د یتیم په مال کې والي د خپل مزدوري پوه شي کنه دا معنا ده ها ومن واسو کان چې وی فقیرن محتاج په کسب کې مال د یتیم د نفل یا کل بالمعروف نو هغه د اوخري په خې طریقه دا مال وایذا دفعتم کلا چې ور کوي تاسو لهم هغه ته اموالهم دا غي مالونه نو فاشدو نو گواهانون سیتا سوالیم پاغی باندې وکفا بالله د چا مخ کول مال ورکا بیا به سباله وای چې نه تا مال نه دیدا کړی گواهان او ان سی پاغی وکفا بالله حسیب او کافی الله حساب ناک وسيسلون سعيرا او زر دې چې دنه بشي د جهنم تا یوسیکم الله فی اولادکم بیان کې تاسو تعالی په بار د اولاد تاسو کې لذکر مثل حظ الانسان د پاره د نارینا په شان ته دې سیدو زنانو وسرا فین کن نسان فوق سنتین کې چرته ودا خزید دوا فلاحا نصف نو دا غیر پاره نه مې سره ولی ابوه او د پاره د مور او پلار د مړي د پاره علی کل واحد منهما د پاره د هر یو د دوار نه اسو د سوش پغمې سره مما دا مالا ترکا چې پر خو د مړي ان کان له ولدن کچرته او تر پاره اولاد نو د پاره د مور داغه د پاره شپږم یې سره من بعد وصیت پس وصیت نه یو سی بیا چې وصیت کوي پاره سره او دین یا پس ادا کولو د قرضینا ابا او کوم پلاران ساسو و ابناکم زامن ساسو لا تدرون پویږي تاسو ایهم چې کم یو د دین اقربو دی نزدې لکم تاسو ته نفن په فایده کې فریضه من الله دا مقررتیا د طرف د الله نه کچرته نو د خزر پار اولاد فاین کان لهن کچرته او د خزر پار اولاد فلکم الربو نو تاسو د پارا سلور مې سلام مې ما دا ما نه ترکنا چې پرې خو د خزر مې بعد وصیتن پس وصیت نه یوسینا بها چې وصیت کوي پاره سره او د ان یا پس د ادا کولو د قرضینا ولهن الربع او د حضور پر اصلونو مې صدا مما دا ما لا ترکتم چې پر خود تاسو ای خاوندانو کلا لم یکل لکم ولد کچرته نیوی تاسو د پاره ولد اولاد ای خاوندانو فاین کان لکم نو کچرته وی تاسو د پاره ها که چرته وی تاسو د پارا ولدن اولاد فلهن سمنون د خزر پارا اتمې سره مما دا ما لا ترکتم چې پر خود تاسو من بعد وصیتن پس وصیت نا توسو نبیا چې وصیت کوي تاسو پاره چې وصیت کړی شي تاسو ته پاره چې وصیت کړی شي یا وصیت کوي تاسو پاره او د ان یا پس ادا کولو د قرضینا غیر مزار شي تاسو مزر رسون کی په دې سو باندې بلتا وصیت من الله دا وصیت ته طرف دا الله نا والله علیم حلیم الله دې پویا او صبرناک تلک حدود الله دا احکام دا الله دی یو ومن یطع الله چا چې تابع داریو کړه الله او رسول او پیغمبر د الله یدخله جنات دنبکی دللا جنتون تا تجری چې بهیږي نو فازوهما نو سزا ورکې دې باز د دې ډېر شوق من وی نن مخبال لیکلي چې بس فعلی باندې یو کس نیولې فازوهما نو سزا ورکې دې دواړو ته نو فګورا د الکانو د الکانو سره غلط کار دې ته لواتت وي او د زنانو سره په خپل محل کې اغازه تسوي زنا وي په دې باندې خدمت کوي ویټه کوي دیوال په گزار کوي ور کې اوسې زي غرته او کې جوړې د غني گزار کوي چې سو پورې د توبه نه دا وکړي نو روزه ګوره پاکي ګنا د لوات د دې کار نه دی به توبه وباسي او چې سو پورې توبه وکړي نه دا ها نو په نفس غسل د دې صفائی ناراضي ځکه ابن مسعود روایت دی چې الله نو چې سو پورې هغه توبه وکړي نه دا د زړه نه نو نفس په غسل او په کپړو بدلولو باندې داغه صفائی ناراضي پاکیږي نه الله مشین په پسا سره ځکه غیر نه غلط کار بیا به ګنټه پس ورځي او ته سنټونه منټونه په ځان لګي فاین تابا نو کدی توبه کلا واصله او عمل صحیح کا فاعرضوا عنهما نو اعراض کوي دینا لدې کې لدې کې د مخدمه غره لکه او پلیتانو حتا تر دې دا حضور کله چې حاضر شي احدهم الموت یو دا ته مرګ نو قال وای دې انی تبت الان بشک ز توبو باسم اوسو وللذین ان دې قبول د توبې د پردا کسانو یموتون چاغم لکیږي وهم کفار او دې کافر اولائک نو دا کسان اعتدنا تیار کړم لهم دیتا عذابن علیم عذاب درناک یا ایه الذین الله و عذاب دردناک می تیار کړي کو توبه نو بس یو غلط کار کوي نه نه من کی غلط کار نه یا ایه الذین آمنو ای مومنانو لا او دا ډیر ګنده او رزیل فعل له ک جنې وی او کالک وی چې یو ځل په دې کار عادت شي بیا من کېدل ډیر مشکل لی الله دې هر مسلمانو صادقه د دې قبیح او ناکار فعل نه نه ورته وای ګوره خو وخت روا دا ستا اولاد دی ستا کور دی په دې طریقه وته او چې ډب په ډب با ډب په هر وي خبر چې مې دی واستا نور بچم چې دا شي به په پته لګي وي دا یو خو په مخ هغه ځای او نور بچم دې مخ راشه واین کرے تمو هنانو کو بدګنې تاسو دې خو زلرا چیرې دا خانه ده بدرنګ ده نو فاسا قریب دا ان تکرهو چې بد غني تاسو یو شی لرا او بغرضی الله پای کې خیرن کثیره خیر ایک استا خو خندا په بد شکل والی باندې اخلاقی خدي دینداری پکې را الله بتنه دا غیر خسته بچی درکی چا بډې دینداري واین ارت مستدارا که شرط اراده لري د بد دولو د یوې خزي مکان زوجن په زید بل خزي او زنانو غره مور کوي خاوندان ہوتا خپل مہرونه پډاګ بم کینی ځکه ستا درس به زما دا درس به دا زنانه خامخه اوري نو چې کمی زنانه اوري نه پزورو باندې خپل خاوندان او خپل مہر او مال او دولت مور کوي چې کم جوارګری فاسق او فاجری او خپل غټه کنه اے چې ستا پلار د کمی جنې سره نکاح وکړه اگر که په کور پاتې شو خو زوی له پکا نه دی چا خزه بیا په نکاح واغلی دا خو یو قسم ستا مور ګرځیدلې وایو ځل الا ما قد سلو مگر هغه چې مخکې شوی دی خیر دی خو آینده کې مکوا انه بشک دا کار دی فاحشتن فاحشتن دو بے حیاء و مقتا دو غصه د رب العزت او دو غصه د مشرانو په دې الله خپګي چې دخول کړي تاسو یو دی والے کړي تاسو به هن دا غسرا نو یا بولا مور په نکاح اخلي یا بولا غ پر کټي په نکاح اخلي دواړه نشي غسته مور او لور دواړه په نکاح نشي غسته علم تکونو کچرتا تاسو نه دخول نه کړي تاسو به هن دا غسرا فلا جناح نشتري ګنا به هن دا سرا پدې او دخول دا غي فإن لم تكونوا کچتا نه کېږي تاسو چې دخول نه کړي الا ما قد صرف مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی خیر دی ان الله بشک الله کان دی غفور الرحیم بخشش کوونکی او مهربان سرور مسیح